الرحمن الرحیم سورت انبیاء مکی ده مصحف کی 21 نزول کی 73 پس ده سورت ابراهیم نا دعوه ده دی سورت اکرام الانبیاء بعد الابتلاء چې انبیاء علیهم السلام باندې امتحانات راغلي دي خو د امتحاناتو نه بعد مې بیا په اکرام کړي او د مخکې سر ربط هم معلوم شو مخکې صورت کې ابتلا بیان شوا په موسی علی السلام وګور امتحانات پر اغلیو نو دې صورت کې وای امتحاناتو نه بعد مې بیا معزز کړی دي نو دای ته وای چې ته مسله بیانوا پتا به تکلیف راځي امتحانات به راځي سروځي به دا غینه بعد به الله ډیر عزت مني لکه د انبیو حالات وګورئ او صورت دوی سي ده اوله عیسی 47 آیات پورې او دوی می حصہ بیا د 48 نه اخره پورې او تفصیل به راځي اقترب للناس حسابهم دلتا شروع د صورت په تخفیف کوي د آخرت د عذاب په یری د آخرت عذاب را روان دی د نږدې شو او تاسو سم غفلت کیه د الله د کتاب او توحید نه نه منه اقترب للناس نږدې راغې خلکو ته حسابهم او وخت د حساب د دوی وهم دوی فی غفلتن په غفلت کې مورزون مخړون کی غفلت کوي او د الله د کتاب نه مخړی الله وی د دی وکړه د قران منی او د الله د کتاب له وکړه راځي ګوري نه قیامت او مرګ سر تراله حساب سر ته نږدې راغې وما یاتیم ناراضی دي ته من ذکرن قران من ربهم د رب د دوی د رب د طرفنا محدثن تازه او نوې راتلونکې د الله کتاب نوې نوې راځي تازه تازه بیان راځي او دوی وما یاتیم ناراضی دي ته من ذکرن قران من ربهم د دې د رب د طرف نه محدث تازه الا استمعوه مگر دی غوږی دی او ریدا قران خو هم یعلمو یلعبون په داسې حال کې چې دوی لوبې کوونکي څه مطلب اباسو کې اختري د الله کتاب خوري چې نازلېږي لګیا دی بیانې د ما سي اباسو کې اختري د الله کتاب له توجه وخت نه ورکي لاهیتن قلوبهم غافل دي د دې زونه زونه مشغول دي په دنیا او په بل سکه په قصو کهانیان او شرکیاتو کې واسر النجوا او پټي جرګه او مشورې کوي د قران والو او د پیغمبر خراب الذين کسان ظلمو چې ظالمان دي او ور سره ور سره دام وای هل هاذا نه دی دا الا بشر مثلکم مگر بشر د احساس غونته پیغمبر ته وای دا بشر د نه منو چرته نورانی پیغمبر پکارو افتاتون سحرا او دام وای آیا تاسو راتل کوي سحر توان تم تبصرون او تاسو ورته ګوره یعنی پیغمبر ته سحر او ساحر وای د دا, دا کتاب دا سحر دی او د ساحر دی نو خلکو ته وای دی سحر لمورځه قال ربی یعلم القول جواب قال دوی وی جادو ده نو جادو نه ده جادو چرته ده قال ربي قال پیغمبر ویلیو ربي رب زما یعلم کویږي القول په دې قران قول په دې خبره په سماي بر اسمان کې ولر زمګه کې وو سميع العليم الله اوریدون کې پوي دي دا ګډ وډ خوبونه دي د په پیغمبر باندې فتوی لګولې کله به ساحر دی کله به بشر دی ځکه نه منو کله به وی ازغاس او احلام ګډ وډ خوبونه دي د د شپې ګډ وډ خوب ویني ساروي ما ته وਹੀ شوی وای ته به خوبونه بل افتراه بل فتوا بلکې ددا قران ځان نه جوړ کړي دي مفتری دي بل هو شاعر بلکې دې شاعر دي شعر او شاعری کوي دی بل بل بل سره خبره په یو ځای نه ده خو بس چې سواله په خلی را لګی اشاره دیتا د دوی هغه استراب ته چې دی خپل په یو خبره ټینګ نه دی کله وای ساحر دی کله وای جادوګر دی کله وای شاعر دی خو بس چې څه په خلی رالل اوس هم دغه سره چې د الله توحید سو بیانې حق پرس نو مخالفین سب الزام په لګینو چې سی وې او سنوي درمانه کې خو کله وی دعا نه مني کله وی خیرات نه مني کله وی قران نه مني بس سب وای نو کله وی کابرین نه مني څه خبره جوړی د دې میونی او چې سیراله بخله نه بار پسی وای فلیاتنا بس راتل دیو کی مونږ ته به آیاتن و یو معجزه زمونږ د مطالبه مطابق کما ورسل الاولون لکه څنګه چې را لګلی شوړم بنی د توحید او رسالت نه د انبیاء علیهم السلام هغه مساله د توحید او رسالت دوی نه مني او دوی وای دا بشر دی ځکه نه منو الله وای چې څومره انبیا راغلی و ټول بشرون ما خو را لګلی بشر دی وما ارسلنا من نیر علی گله قبلک استان مخ کی الا رجالن مګر سړي، بشر، نوحي اليهم چې موږ وحي کوله دوی ته، فاسألوا اهل الذکر، تپوس وکړئ د علم والاو نه، د کتاب خاوندانو نه، ان کنتم لا تعلمون که نه پوهېږئ، که تاسو نه پوهېږئ نو د علم خاوندانو نه تپوس وکړئ، او پخواني مولیان به مته وایي چې انبیا ټول بشر وو، قرطبي وایي، وایي، قد ثبت بالتواتر ان الرسل کانوا من البشر. په تواتر سره ثابت ده چې انبیا ټول بشرو لکه دلته مو قد ثبت بالتواتر ان الرسل كانوا من البشر لکه قران وی ما ارسلنا قبلك الا رجالا رجال بشر ته وی او کنه پویږي زړو مليان نو تاسو کې ایبه ته وی چې زړو کتابونو نه معلومه ده انبیا ټول بشر وو، وما جعلناهم جسدا دوی وې دا بشر دی نه منو خوراک کوي څکاک کوي ښځه بچي لري الله وې دې ټول انبیاو خوراک څکاک کو بچي لرل وما جعلناهم او نو ګرځولي مونږ د انبیا جسدا داسې جوسه والا چې لا یاکلون طعام چې نه خوړو خوراک وما كانوا خالدین او نو دوی همیشه پاتې کیدونکي دنیا کې انبیا داسې نو چې خوراک څکاک نه کو دا ضرورت وسره تړلیو لقد یقینا انزلنا الیکم را لګلې مونږ تاسو ته کتابن داس کتاب فيه ذکرکم فيه ذکرکم چې پدې کې تاسو پند او نصیحت ته نصیحت او پند پدې کې دی یا فيه ذکرکم پدې کې تاسو عزت او شرافت ته عزت او شرافت ته مراد ده پدې کتاب به معزز کیږي عزت من کیږي با ځکه حدیث کې راځي کنه ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما او عمر زیلان هم دغه سی ویلو عمر زیلان هوې چې مونږ ډیر ذلیل خلک نحنو قوم قد عزنا الله بالاسلام مونږ داسې خلک یو چې الله تعالی په اسلام باندې عزت راکړي او په قران مهما نطلب العز بغیر ما عزن الله عزلن الله کله الله کتاب پریدو د عزت لار بل ولټو نو الله بم بیا واپس ذلیل کی د عزت کتاب خو قران او دی ویلو چې کنا ازل قوم فعزن الله بالاسلام فعزن الله بالقران نو ځکه وی ولقد انزلنا الیکم کتابا یقینا موږ نازل کړي تاسو ته کتاب فيه ذکرکم پدې کې تاسو شرافت او عزت ته افلا تعقلون دا عقل نه ولې کار نه اله د دین خپل عزت والے وکم قسمنا من قريه او سمرا مون تبع کړی دي قسم ماتول ته وي مراد ته هلاکت ولید باسنا زمون عذاب محسوس ک اذا هم دغه وخت کې دوی منها د دې عذابنا یا منها د دې کلونه قرینا يرکزونا تختیدون کیو کلونه بیا منډه وای کلونه منډه وای بیا نه وای ها زلزلہ شي راشي دا مطلب دی کنه زلزلہ شي راشي نو هغه غټ بلډینګ او پمینه محبت جوړ شوی کور نه پښاته بار منډي وای ولی هغه کور بیا د تبای سبب ګرځي الله وای چې کله می عذاب راغی کلی پر خپل منډي والے आवाज وتاو شو لا ترکزو متخته ورجیو را واپس شیلاما هغه مالونو دولتونو بنگلو تا او ترفتم فی چې تاسو مس شوی پدې کې و مساکنکم او خپل کورونو ته لعلکم دې د پاره تسالون چې تپوس دنو شي ولی تختی قالو وی دوی یا ویلنا هی هلاکت افسوس دې مونږ لا ان كنا ظالمون مونږ ظالمانو فما زالت تلك دعواهم همیشه ود دوی دا چغه حتا تر دې پوره دا چغه والے او ځان د پاره تبیم تبا شو هلاک شو مونږ غټ ظالمانو زیاتیم کړي دې زمونږ دی توبې خدغه وخت کې بیا دا نه قبلې دل حتا تر دې پوره جالناهم چې وګرځول الله وي مونږ دی حسیدن لو کړی شي لو فصل چې لو کړی شي پرې کړی شي خامدین ساړه پراته وما خلقنا السما والارض دلیل عقلی دی په مسله د توحید وما خلقنا السما مونږ نه پیدا کړی اسمان والارض او زمکا وما سبینهما چې د دواړو منځ کې لاعبینا بس ابس ندی په یو حکمت دی چې خلک د الله قدرت او د الله الوهیت ومني، لو اردنا که چرته زموږ اراده وی، زجر، ان نتخذ لهوا چې ونیسو نائب، لهو، نائب، یا لهو شوق ته وایي شوق شوق ته ویل کیږي که زموږ اراده وه چې ونیسو شوق که زمون شوق وای کنه چرته د نایبانو نازولو او د زامنو لونو جوړولو نو لاتخذناه مونږ به نیولی وو دا شوق او نایب من لدنا خپل دربار کی اې الله وای که چرته زما نایب شوق وای زوی او ولد می نیول غوستل تاسو ته ضرورت نو چې تا راله جوړ کړي او تاسو را پسې تړلی ما بل تخپل یزان له یو جوړ کړي اعلان مې ته کړو دا پلان کې مې نایب دی نه لوی ما بزان له الله ته جوړ کړیو ان كنا فاعلين که چرته مونږ دا کار کاو خو نشته نائب بل نقذو بالحق بلکې مونږ غرزو بالحق حق على الباطل په باطل باندې حق را لګو باطل پیوو په قران سره په توحید او دلیل سره باطل ختمو نو فیدمغه نو دفکو لری کو په دې سره دا باطل په دې حق سره دمغه اصل کې وای کنه دا دماغ چې دا سی ورلا اونولی او ختمي کی دماغ سر ما تول او دماغ راستلو تویل کی نو مطلب څه فیدمغه الله اونړی لری کی په حق سره باطل خدا سی او لفظي معنی ته چوغور اشاره ده چې حق رولېګم دا باطل پیوام د باطل دا دماغ روان کم نه مت ختم یک فایزا هو زاهق بس ناسا بدا باطل چی زاهق ختمی دن کې او بینوري الله وی حق راولم باطل په ختم کم او هغه باطل پرس چې دای په وهم او ګمان کې مني الله د حق مسله دونه خوره کی چې داغه دماغ حیران شي چې دا سو دماغ خراب شي چې دا د کم زینه دا مسلې خورې شو ولکم الویل او تاسو لا افسوس او هلاکت ته مما دا غنه تصفونه چې الله لې وای چې تاسو یې د الله نائب دی او نازولې دی بیا دلیل وله من فی السماوات په اختیار د الله کې غسری چې بر اسمانونو کې او زمکو کې دي او من غسو کم د الله اختیار کې دی عنده چې د سره کمی فرشتي دي فرشتې هم د الله مملوک او د الله عاجز، لا يستکبرون عن عبادته، ځان اوچت نه ګڼي د الله د عبادت نه دا فرشتې، ولا يستحسرون او نه ستړي کيږي د الله د عبادت نه، نو هغه د الله بندګان دي او تاسو د الله نائبان کړل، يسبحون الليل، دا فرشتې پاکي بيانوي د الله د شپې والنهار او د ورځ، لا يفترون او سستي نه کوي، ام اتخذو، آيا دوی نيولي دي الهة حاجت رواګان. رد کوي په مشرکانو ام اتخذو آیا دنی ولی دی آله حتن حاجت رواگان من الارض پزمکه کی زمکه کی ځان لا پیر فقیر نبی ولی بزرگ قبر والا خدای کړي چې دا با زموږ امداد کوي هم او دا بزرگان نیکان با د خیال لې چې دی با یون شیرونه ينشرون دوی با دوی را پورته کی دوی را پورته کی یا هم دا دوی چې نیولې دي نیکان بندگان نو د دوی دا خیال لري چې هم دا نیکان بندگان با هم ينشرون دوی با پیدائش وکړي شي دی وایی چه دا مونږ چه را مدد کو دی پیدایش کولی شی زوی لور ورکی دی خیال دی نه داسی نه دا لو کان فیهما الهتون کچرتوی په دې ځمکه اسمانونو کې الهتون واقداران حاجت رواګان الا الله غیر د الله نه الا په معنا د غیرو نو لفسدتا فساد او تبعیبا مچو شو په عالم کې نظام بدر هم برهم یو خدای وی یو کار کوم بل وی بل د غنو غن یو وی باران کوم بل وی زو خینه کوم یو وی زوی ور کوم بل وی لور ور کوم لوی شر او جنگ به جوړو فسبحان الله نو پاک دی الله رب العرش چې رب د عرش ته اما دا غسنه یصفونه چې دی الله لا بیانې ولا یسالو او دی الله نه تپوس نشی کېره اما دا غسباره کې افعلو چې الله کوي په الله سب زور ور نشتا او دا تاسو چې را مدد کوي نو وهم یسالون او د دینه به تپوس کیږي الله ته بنو درېږي د انبیا او لیا بزرګان نو چې د الله مخ ته جواب دی دین او الہ څنګه شو الہ واغی چې باغ سوک زور ورنی او هغه چاته جواب دی نی الله چاته جواب دی نه دی خو جواب دی دی قران سره عجیب عجیب اندازونه باندې توحید سمجاوي او چې څوک پینې پوي یا بیان نشي ام اتخذو آیا دوی نیولی دی من دونی د الله نه سوا الہتن حاجت رواگان قل ورته پیغمبر هاتو برهانکم راوړی خپل دلیلم س دلیل شته تاسو سره پدې چې دا حاجت رواگان قران کې کوم ځای سید حدیث کې کوم ځای راغلی هاذا دا قران یا هاذا دا مسله د توحید ذکرن دا بیان ده من دا چا معیه چې ما سره دی و ذکر او دا بیان دی من دغه چا من قبلی چې زمانه مخکی و انبیا دا مسله د توحید زما مسله ده زما د امتیانو د مرګرو مسله ده او د پخوانو انبیو مسله ده سمانا دا اتفاقی مسله ده اختلافی نه ده پخوانو انبیو بیان کړي و او زما او زما د مرګرو دنو د امت په بیانې ښا یو حدیث کې راځي افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله افضل کلمه چې زیوم او زمانه مخکې انبیو ولې واغ لا اله الا الله وا ذکر وی هاذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی بل اکثرهم بلکې اکثر په دې خلکو کې لا يعلمون الحق په دې حق مسله نه پوي نو فهم مورزون دي د دې نه مخړی شرک کوي وما ارسلنا من قبلک من رسول دلیل نقلی اجمالی د انبیونا ټول انبیو دا مسله د توحید د لا اله الا الله بیان کړی دا وما ارسلنا من را لګل من قبل کستانه مخکې من رسول هیڅ پیغمبر الا نوح الیه مگر وਹੀ کړي و مونږه غتا چې انه شان دا لا اله الا انا نشتا حاجت روا مشکل کوشا سیوا زمانه بل سوک فابدون خاص زما عبادت کوي د بل چانا ټول انبیو تا دا مسله د توحید وحیدا وقالو او دوی سوي بیا زجر په اتخاذ الولد دوی الله لبیام نائبان نا زولی نیسی وقالو وی دوی اتخذ الرحمنو نیول د مهربان بادشاہ ولدن نائب دوی دا الله نا زولی نائبان دي سبحانه پاک دی الله د نائب نازولی نه او دوی چې دا چاته د الله نائبان نازولی وای شریکان نو بل عبادون بلکې هغه خو بندگان دي مکرمون عزتمن عزتمن بنده ده خو الہ او نائب نه ده او داسې عزتمن دي ته اختیارمن دي په زور کار کوي الله وی زمانہ مخ کې خلم نشو قزول لا یسبقونو بالقول مخکوالی نشو کولی د الله نه په خبر او په ګف کې الله په مخ کې ګف نشي کولی دا انبیاء اولیاء بزرگان وهم او دوی به امره دا الله په حکم باندې عملونه عمل کوي الله د حکم تابعدار دي او ته زور ور دي یا علم ما بین ایدیهم الله پویږي پاغه څه چې د دین وړاندې دي او ما خلف ما چې رستو دي ولا یشفعون شفارس هم نشي کوله ته نه زور ور دي شفارس خو به کوي وی شفارس نشي کوله الا مگر کوي بلې معنی ارتضا داغه چا د پاره ارتضا چې پسند کړی وی غلره الله الله پسند کړی من مواحدی وهم او دوی من خشیته دا الله د يرنا مشفقون یریدون کی نو هغه چاله به شفاعت کیږي ګناه به تشوي انور و مواحدی او یا بل معنا وک یادا شفیع یادای لا یشفعون شفاعت بنی شي کوله الا لمنن لمن ارتضا مگر هغه چاله چې ارتضا چې الله داغه شفاعت خوخ کی دې شفاعو تبوي شفیع به قیامت کې چې شفارس کوي دا بنی چې د خپل خوخي وي بلکې الله به توخی مثلا وته وای یاره ستا په دې خاندان کې دا پلان کې لس کسان نه دي کې چاله شفارس کې نه مطلب نه مانی چې ستا خوخه نه جدا کوي وي وته نه مطلب لمن ارتضا وهم او دا شفا من خشیته دا الله د یره نه مشفقون رپیږي دا الله دربار کې نه خبرم نشي کوله او ته دا الہ دی دوی الله سری صدر برخدار دي الله وی کدی انبیو اولیو بزرگانو کې چام دا داوا وکړه چې زه الہ حاجت رویم نو سزا به وګورئ یعنی شي ویل ومن ومن یقول چا چې وی منهم پدوی کې چې انی الہون زه حاجت رویم من دونی د الله نه سیوا نو فذالک دا سړی چې دی نزیه جهنم سزا بول ورکو د جهنم کذالکم دارنګ نزی ظالمین مون سزا ورکو ظالمانو ته د الله د الوهیت او د خدای توب داوا چې کوي سزا به جهنمی نو ګورا نبی ولی دا نشی کېدای چې هغه سوکي داوا دا الوهیت او خدای او کی دا آیاتو چې کله حسین ابن منصور حلاج پیژن تاریخی واقعه ده منصور مشهور په منصور دی اصل کې حسین ابن منصور په خو ور پسې شعرونه جوړ کړي منصور پدار کو دا متصوفون جاهل صوفیو دی چې دی د متصوفه یو غلطه عقیده ده د حلول نو دی په دغه وحدت الوجود او په دغه حلول عقیده کې نه نوته و نو د با ان الحق چې غواله ان الحق زه حق يم حق معنا الله ځکه د دوی شیخ لیکلی دی شیخ اکبر شیخ اکبر پیجن ابن عربی فصوص الحکم کتاب دی د دې صوفیو مشر دی د وحدت الوجود والا هغه دا لیکلی دی چې بنده د الله عبادت کوي کوي دا سی او حد تورسی چې چې یکون رب یکون رب عبدا والعبد ربا دا حالت تورسی رب نه عبد جوړ شي او د عبد نه رب جوړ شي نوذ بالله نه دا د متصوفه عقیده ده دا بریلیان بدعتیان پیران میران ني دا دوی چې وایي چې وی مونږ مونږ ته معاف ته اوریدلی نه چرته پیر صاحب مونږ کین نه مدینه ته ځي مدینه ته باندې او کله وای پیر صاحب مونږ کین نه د تماف ده د رسیدلې ده روح المانی حواله وزویم وی دی وی چې وصله او وی وصله اله جهنم او رسیدلې ده جهنم ته رسیدلی مونږ وته جی معاف ډېر مخکې خبره مونږ دغه جمعات کې درس کو ابتدایي وختو دغلته یو چرسی وندې سړیو دی جمعات کې یو طالب او ما سر درس تکې ناست مام سبق یو غم سبق خو زه کور کې اوسېدم درس لبتل مو غالته جمعات کې ابتدایي وختو نو یو چرسیو دغلته یو پیر وغله به تراته د دې پیر سی خو چرس مرس کی دی تر غونډې دا پیر سی رسیدلې نو جمعه درس نه وروتو په دې ګیټ چې راوتم هغه طالب ما سره ولاړ اما سر دی کافیه هدایت النحو کې مرګره درس کې کې ناسم واحدو نو هغه دا کس چولی دی کوسی کې دی جمعات سره کور نوتی پلان کی څنګه پیر صاحب لزی راځي کنه وزو دی ولاړ اته او زم ماته څنګه پیر صاحب مونږ مونږ کوي نه یو شریعت یو دیم طریقتی شریعت والا مونز کوي یا به تاسو مونزونه کوي او دا پیران طریقت والی نو دا طریقت والو ته مونزونه مافي هغه چرسی خبر دا خبري کنه انده دغه غلط صوفیونه یې ذکرې ولی وی دا بندا داسې مقام تورسی چې بیا د خدای یو شنو بیا د چا عبادت کی عبادت مافي دغه د کفر خبره نو حل منصور ابن حسین حلاج هم دقه سزا ته رسیدل هغه مې ان الحق نو علما وې د سره سو ګرځیدا با نا وخت فوزیل ابن عیاض مشهور صوفي عالم امو نو علما راغون شو سو سره وکونو دا آیات دلیل کیونه و چې وای و مې و مې یقول منهم انی الہ من دونه فذلک نزیه جهنم کذالک نزی الظالمین ان الحق چغی چې وی الله جهنم زیاده نو دې سزا ورکولو دې په پانسک اولې ان الحق چغی دا خدای الله نوم دی ته ځان ته حق وې نو بیا د کیسې جوړې کړې دي صوفیانو جوړې کړې او چې وی کلا پانسی شو کنه نو وی د وینو د ساس کو نه من الحقها چغه وت چغه وت اسی وی او قوتې نو شیطانی کارو په دې خو غي ولا سزا ور کړې و چې حق دا صرف الله دې دی وی ان الحق او کله وی پیر حق حق منه دا هیت اشاره کوي ها دا حق حق چې کوي دا پیر یادې چې نه دې د خدای درجه ته رسیدلې او یو ځای شوی نو دا تخویف او زجر مشرکینو ته نور به انشاءالله.